رسول مبارک لکه څرنګه قرآن شریف دا د الله پاک د طرفه نه نقل کړه ده کنه دا رنګ د قرآن شریف نه مسوا نرا د رب خپل نه د کیم ده کنه نقل کوي لکه حدیث قدسی ده کنه حدیث قدسی هغه رسول مبارک د رب د طرفه نه د کیم ده نقل کوي کنه چې مترب داس ویلي دي کنه دا احادیث نبوي سدي کنه حدیث نبی په دې سره رسول مبارک داس نه وی جواب کې مترب داس وی دي کنه او البته حدیث قدسی په هغه شی کې داس وی کنه چې متا عرب داس وی دي د عرب نه نقل کړي ذکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او روایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرب خپل نه کنه یا رسول مبارک د عرب نه څه ذکر کوي او څه روایت کوي او نقل کوي کنه چې حدیث قدسی ده و بی قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو زید سعید بن ربی اللہ ربی قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه أرنكل كبير رسول برك دا حديث دي ربح بلنا قال رب لي الله فك لي إذا تقرب العبد إلي شبرا څه وخت دی چې نزدېکات حاصلوي بنده مو ته کنه یوال ویشت په عبادت سره او په نیک عمل سره یوال ویشت کې دای مو ته نزدې کېږي تقربت الیه ذراعا زجه کیم ده کنه یو گاز دتا ور نزده کیر امو رحمت دتا یو گاز ور نزده کیر و ازا تقرب الیه ذراعا سوحده چه نزدکات حسر ایمو تا یو گاز تقربت منه باعا او را صاحب چې کیم ده کنه ویلې دي چې ذکر النبي صلی الله علیه وسلم ذکر کړل رسول مبارک د خدای طرفنا دا خبره دا خدای طرفنا دا خبره ذکر کړی قال الله پاک فرمایلی دي چې اذا تقرب العبد مني یعنی سواته چې نزدکات حاصله وي بنده متشبرن یوالوش دا لغا جه کم ده وزمن آیدو کنا شم اچھا جی زنوی چه دا جمع ده وزنوی چه نا دا ده باعنو ده مفرد ده کنا وقال معتمر سمعت ابي معتمر سے ویلی چه مارو دلی ده پلور اخفلنا چه سلیمان ده قال آئے ده پلور میں ویلی چه سمعت انسا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه چرنکل کوي د رب خپلنا شراب ویلی دی چې ذا تقرب العبد مني انا شبرا تقربت منه ذراعا الى اخره وابي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه جنك الكبير رسول ملك دا حديث عن ربكما دي رب دوسنا فقال الله بك فرميلي دي لكل عمل كفارتنا ده هر بعد عمل لپاره کفاره شته کنه شا ده هر بعد عمل لپاره کفاره شته تو باش دا ور پر کنه نو بیری او وسوم یو خدا خبره شو دویمه دا خبره چې وسوم لی رضا چې دو بندا دانی ولی دو خالص دو مو دې پر وانا عجز به او زوی جزا ور کوم په دې سره ملائکه ته وین چې تو سدا نه ور کوي زوی ور کوم بیا الله پاک چې سمرا لوی دا فائدہ جزا دا مرا لوی ها وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاد عن أبي العلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال الله پاک فرمیلی رسول برک ویلی دی نا الله پاک تی کم دا کنا فرمیلی دی چه لا ینبغی لعبد ان یقولا ندی مناسب دیو بنده ده پر چه کم دان یقول چه دای دا کسا کو چه انو خیر من یونس ابن متا کانا چه دای بہتر دا یا خدا منا چه دا حوزم رسول برک ده ولا جه کچه رسول برک بہتر دا دی یونس ابن متا نا دا متا دا فلورو کا میری وا وی جو وانا سبهو الا بیه اور منصوب کرا دا دلار فلور اخبر دا متا فلورو کانا شام رسول برک فرمائی چه موی چه کم دا کانا پا یونس ابن متا نا بهتر نه ګرځوي کنه شان یا خدا منا چې دته اول د خپل بهتري پاته نه وکنه اول دا کیسه ده او یا دا د توزو د اجزې د وجن رسول مبارک دا وی کنه شان او یا دا منا چې دا سه بهتري متمر کوي چې هغه سره تنقیز دی یو سره د بل په عمر سره دی می کنه او د یونس علی السلام د تخصیص د ذکرې چې وکړو دیو جنا وکړو چې یونس علی السلام هغه متعلق کو قرآن شریف شر دی می چې الله پاک فرمایي چه مور داسه بهتر نگردوی چه یونس علیه السلام یا ده بل پیغمبر کانا تنقیص سر سرر دیمی کانا شم وفي قال حدثنا احمد بن ابي سريج سريج قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنهم قال عبد الله بن مغفل سيد ولدي جرائت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مو لیدل د رسول مبارک پرې د فتح د مکه علا ناقت له په غي شاخ پر باندې یقرا سوره الفتح چې د چې کیم نه کنه تر اور سوره فتح ټول یې دراول او من سوره الفتح یې قرات یې کړل د غزنا سوره فتح کنا د سوره فتح نه قرات قال ویلی دی عبد الله بن مغفل فرجع فيها کچره هنو دا حضرت موسر چر جمع وشی خلق پا دو سه بنده لرجعت موال ترجیع کرا و کما رجع ابن مغفل لکه سرنگه چه ترجیع کرا و ابن مغفل عبدالله ابن مغفل یحکی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه دا نکل کوی آغا ترجیع دی رسول مبرک نو رسول مبرک ترجیع کرا و بیا ترجیع دی رسول مبرک نچال نکل کولو ایده ده چه کم نکنم عبدالله ابن مغفل چه کم ده کنا نکل کولو بیا ده عبدالله ابن مغفل نا چه کلا معاویه ابن قرار نکل کولو اغا ترجیع نوی تا اکرلو کنا ویلی نکوی چه زکا چه کب ترجیع وکا کنا بیا دا مثلا اوس پده بنده چکو پو خوشا و زسر بار بار ہویا کدا که ده خلق ده خان ده کو ده خلق بندر جامشی سرا کنا خلق الجامشی کدا خطرانو چه ده خلق پتوز بندر جامشی بیا به ما داسې ترجیح کړاو په دې صورت کې لکه سره کې چې چا کړاو ایرې له چې کیم نه کنه عبد الله ابن مغفل چې کړاو کنه شام نو بیا دې خو مو نو کړل دې ډورا لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دایوی چه موول دا شعبا سیبی معاویه ابن قراتا چه کیف کانا ترجیعه سرنگ و ترجیعه ده دیغی چه کم دا کانا رسول مبارکا یا سرنگ و ترجیع اید عبداللہ ابن مغفل کنا چه ده توتا یا نکل کولو ده رسول مبارک ترجیع قال ده در تویش آ آ آ سلاس مراتینا دره ولا ده منا چه بار دیش ده مطلب نده چه ده سر و مناسب دیش چه کم ده کنا آغا مد بی اکرلو کنا شا بیره کنا چیر دوی چه ده مد دیو کنا مناسب دیو هغه دی چې وده چې کیم ده کنه مد وکړلو و آواز وی چې کیم ده کنه په باندې چې گاولو کنه با ما جز من تفسیر التورات کنه تفسیر هم به هغه چې کیم ده کنه تورات د تورات چې کیم ده کنه تفسیر او ترجمه کړل کنه په بلا شبه باندې و کتب الله یذنه را کتبه د خدای په تفسیر کړل په عربي سره و غیره غیر د عربی نه په بلا شبه سره دا چې کیم ده کنه دا راو دي وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هرقل دعا ترجمانه هرقل ربل ترجمان اخبر ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بيار غشتل وقل پیغه که غز رسول مرق بنه فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل وداوه دا بشری کری چه ویا اهل الكتاب تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم ایغه خبره ترو شه جالی میرو توس پر منسه بروبارا دو توس یامانی و میر یامانی کنا سی جوالا غا مسلمات سر او مانی لکا توحید شو مثال بطور بنده کنا دائنه ده هرکریا ترجمان رو بللا دا کنا شا و ده رسول مبارک چه کیم کا غازو آیا ده ترجمان تو ذریعہ سر پی بنده زون پی اولو کنا شا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک مسلمان ته وویل لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهما دا تورات نه جدا کیما خبره ده کو دا کنه ما تصدیق کې او ما تکذیب کې او ځکه چې دې تحریف په څه کړه ده پدیش اس تصدیق یا ما کې ځکه چې کدای شي دا خدای کی ثانوي بلکې ادي محرفه کی ثانوي او تکذیب یا ما کې کدای شي کدا خدای ولا خبره وی یا کنه خدای خبره وی چې کیدا کنه او تو سي تکذیب او کې کنه شاه او وقولو داسی چه آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الیکم الآیت دا انداف چه ایستا داره بدیشا دا دکر تورات تفسیر رو اولو لکانا پا عربی زبا سرم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال عبد الله بن عمر سے ویلی دی اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل عمرات من اليهود روان کر شو رسول الله ته یو سړی او یو شزه د یهود نه قد زنایا چې دوی دوی سره زنا کړی و فقال لي یهود ما تسمعون بهما یهود ته رسول الله برکول کې څه شي کوي تاسو په دې غزانی او بزانیا شزه باندې چې تاسو په دې شه دې متعلق څه حکم دا کنه شاه تو سب باندې کوي قال وی وی ته چې نو سخم وجوههما نشو ورته راوی چې کیم نه کنه مخینه دې دوی سره دا فقال بیا هغه سړی ورته وویل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ان بینهما الرجما کنه بل مان دې دې دوی سره شیدا رجم نه کنه شب دې دوی سره بل مان سره ذریو دې بل مان سره شیدا رجم دا دا کیسه چې وته وکړه دا خامه حتی کې دا دې ترجمه ته کړی غنی په تورات څخه چې لیکلی او په عبرانی ژبه باندې لیکلی خو دې تفسیر او ترجمه عربي ژبه باندې وته وکړه کنه چه ور سنگنه دو پا دیو بنده دیگه کونی انا چه کونا وی چه کم دا کنا پا دی شده لگه دو دا برا صاح محباتی وی چه دا یو پا ور سنگزام شو چه پا مودا ولگی خو چه پا دینا ولگی کانا شام نو بیر ور مایل که دو ور سنگنه دو پا دیو بنده دیگه کونی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماهر بالقرآن ماهر بالقرآن کنا دا مهارت دا کنا دا دی بنده یو فعل دا کنا دا حدیث دا کنا وزین القرآن بی اصواتکم و تو سه شویستاو گردوی قرآن شریف آوزی اخبر سرا پا خوشلی خوشی خوشی آوزی سراوی آئی صدا آوست دا کنا دا فعل دی بنده دا دا تزیین دا فعل دی بنده دا کنا یعنی دی بنده فعل صدا کنا دا بده تزیین سرا چه کم دا کنا متصف کی دی پا جهر سرا متصف کی دی پا اخفا سرا متصف کی دی بیا دا فعل دی بنده چه پا دی شئی سرا متصف کی دی و دا منا چه دا حدیث دا کنا دا فعل دی بنده وابي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حاتم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اذن الله لشيئنا غير ندني يعني ولا الله پاک وشي تا دمر ما اذن لنبيا حسن الصوت سمرت الله پاک غير ني ولا غير نبي هغه کښلی اوزول تا چې کښلا اوس کو بل قران په قران شریف سره یجهرو به چې دا جهر کو په دغه قران شریف سره په جواب آیا تراوی په کښلی اوز سره اې دې ته چې خدای تمره غیر نسی دا مر یو شي دا غیر نه نسی دا غیر نیول دا کنه دا خوان نه کنه دا خدای ته خوان ورکوي دا نه دا اوس په جهر سره او په کښلوري سره متصف شو تزین وابي قال حدثنا ابن بكر قال حدثنا علي بن يونس بن شهاب قال اخبرني عروه بن عروه بن زبير بیان کړی او مت یو حصہ دی غوښ د حدیث قال حضرت عائشہ ویلی دی کہ فاستجاب علی فراشی مډاډا ولا غولا په بشتراح ولا باندې وانا هینا دین عالم او زما په دغه وخت دا په دې باندې پیدا چې انی بری اتن زما دې تهمت نه پوکا به جوایا غنا متدا پاتا او مدا یقین او وان الله یبرئنی والله پکوي کنا اظهار دے برائت سے موکو کنا خدای پک سے دے موت بریاو یعنی بکشلی او زه سره وی جکیم نه کنه غاویل او زو زین القرآن بی اصواتکم کنه وابی قال حدثنا حجاج بن ملحال قال حدثنا وشعیم عن ابی بسر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال عبداللہ بن عباس وی جه کان نبی سلم متواریا بی مکتا و رسول براک پت پا مقام کرما شه وکانا یرفع صوتا و چه گورو بی آوز اخبر پتی رواز سرا فایده سمعه المشرکون سواد جه ورو دو دا آوز دلال مشرکینه سبوا القرآن ومن جاء به وقال الله لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك رد جوازین ما کا پدې کرا د خپل باندې ولا تو خافت بها وما دا امر پټوا چې ته ملګری نه ور وی کنه وما دا امر جواب توا چې مشرکین یې ور یو بیا ځړ شرک لأن جهر سر عوض متصف شکانا بدیشا وابی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبی ساسعا دا عبد الرحمن ابن عبد الله دا حدیث نقل کوي نبی د پلو رحم الله چې عبد الله ابن عبد الرحمن دا انه دا عبد الله چې دا اخبر او دا خبر کړ دا هو د عبد الرحمن ته دا چې انا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ قال له ابو سعید خدری صاحب ویل له اېدغه عبد الله تا کنه شام عبد الله ابن عبد الرحمن سره دې تا وې چې اني اراکا تحب الغنم والباديه دا مخیا په تو اندازه چې ته خوان لر کې زمي دې او بنده او صحره بیا بنی نه دا ته خوان لر کوي کنه پیغه غیا او پیغه انتها بیا وزه ده مؤذن چه آغا ده مؤذن ازان کین دی پر آردش یا منتحای سو ده دیغه منتحا پر که پریون دی که بین دمون دی که نیر شهین دی ده آردل نکوی تو ده وزه الا شاهد له یوم القیامه ده منگر گواهی وکوی ده مؤذن ده پر ده قیامت بورز من ده یعنی دا ده وزه پچه گولی سر اتصاف رو لو کنا قال ابو سعید رحمه الله سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم وابي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورسول مرک سے تراولو وی قرآن شریف کانا قرآت تے قرآن شریف دا وی قرلو پا کشلی آوزا سرا وراسو فی حجری و سار دے دو جی کم دا کانا بے غریز مشے و حال دا چیزو جی کم دا کانا حیزنو کامو کانا مطلب دا چې حیزو کې سره سره کلا غولا غیا کنه اې دې له وجه نه تنه بیا او د سکیره او په غسل شکیره چې به ته کو نه شهید نه شهید راوي کنه کو نه شهید راوي باب باب قول الله تعالى فقر ما تيسر من القرآن كنا وابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن زبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه انه سمع عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ یقول دا مشهوره کیسه د شام صاحب سو کنه پر منځوی لولو سورہ فرقان یې تراولو کنه او خو په بل لغت شه تراولو یاد څنګه تراولو آکه سم حضرت عمر صاحب ته نو مریم کنه حضرت عمر صاحب ته رسول مبارک بلا نه منه درو شراو په بل کرات شه د په بل کرات سره تراولو کړ شي په ویلو غته باندې دار نظر شو د په بل لغت شه تراولو بیا حضرت عمر صاحب ته دا په خطو تراوي په مخ دا وی چې موزه خو زه خو د امره خو سره په غصه شو چې موجه په دې منځ شي ټوپ په ورته کنه نه ځای کنه دا خو تو کنه شریف تیرا وی کنه شه خو بیا چې وی چې کله امام تیرا کړ چې موجه و دره د امره د سلام وړه وی کنه شه در بیا چې کله سلام وړه ور دې نه ورسیه ته ورا دې دې سمه ته ونی وکنه شه پټکای مې ورته ور دې په مزه نه پر پرې باندې شي کنه شه دا علم چې څه چیرې رسول برکت صبر ولا دې کنه شه تیر یو پر وتا کې سمې تیر کو چې عمر صاحب دې لاره دلاو کنه رسول مبارک ته چې دا سر نظر شو دا ټیک دې تیر کو عمر صاحب ته چې ته تیراوا اراوه ته تیر کو کنه شا ا ته چې توا ټیک تیر کو کنه دا سر نظر شو دا دا سر نظر شو دا کنه کیم یو لغت سے چې تاسو نه فقره او ما تیسر من القران کنه کیم یو لغت سے چې تراول تاسو نه په غیر لغت سے تراوی دا قران شریف او ویلو غت سره چې کیم نه کنه نظر شو اول کنه فقال دوی چه اقرانی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم روشالا دا صورت متا رسول مبارک کانا روشالا دا فقلت موت او چه کسبت درویغ دی ویل رسول مبارک متا روشالا دا خدا سوینا دا روشالا اقرانیها علا غیر ما قرأتا روشالا دا دا غمت رسول مبارک پا غیر دی اغی طریقی چه تو تلاوت فانطلقت به مبذل کل بدون اقوده چه دوی سکون دلالا پا طرف دی رسول مبارک بیان دلالا پا طرف دی رسول مبارک فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مرکه چې کذالک انزل الداس نازل شو دا بالکل دا ټیک ته تیر دلاور رسول مرکه چې اقرا یا عمر ته تیر کو عمر به مو ته تیر کو چې کیند هغه قرات اقرا انی چې رسول مرکه رو شاو متا فقال ته چې کذالک انزل الداس نازل شو دا کنه ان هذا القران دا کوم شی انزل على ثبت احرفين ان نازل شو دا په ویلو غته باندې فقر او ما ته یسر منو په دې کې ګره دارو فقر او ما ته یسر منو مسلمان چې کینه په دې باندې قرآن شریف ته راول چې دا سون دی او کافر نشي دا کړی کنه سمالي مری دا چې دا نه دا قرات دا ته بندا خپل فعل له حدیث ته کنه دا قرات اچھا جی فکل کل میسر لما خلق له میسر سمنا مهیا ہونا تیاری کړی شوی ده تا نو به مهیا ہونا تیاری کړی شوی ده ده پر په طرف دی هغه چې کیم سي ده پر دای پیدا کړه شو ده وابي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثني مطرف آه، مطرف ابن عبد الله عن عمران رضي الله تعالى عنه قال عمران بن حسين ولدي يقول ذو معارض قلت يا رسول الله چه کلا رسول مبرک چه کم ده کنه دا حدیث بیان کرو کنه رسول مبرک چه ما منکم الا کتبا مکانه فی الجنت او النار ما منکم الا کتب مکانه فی الجنت او النار تو سیانشت جه کم ده کنه مانا هر یو ده پر جه کم ده کنه خپل زی مکلف شو ده یا په جنات سه یا په دوزاخ سه کنه شام حوار سر نظاری کل در پر کلی شوی دی کنه ما منکم الا کتب له کنه مکانه فی الجنت او النار به هر حال چې کیم دا کنه دا ریکل شوی دی اول سر نه به چې دا کیسه کله رسولم برک وکړه عمران بن حسین چې قلت مو ته وچی یا رسول الله فيما يعمل العاملون فيما يعمل العاملون فيما فكيما مرتبه کې بیا عمل کو د عمل کوین کی کنه د عمل کوین کی چې د عمل کو د عمل به فكيما مرتبه کې ده ها چې د جنات د دوزخ حوار سره لیکل وي تشریح دي کنه د عملی نه تشریح پر کو کارا شام قال رسول برکو فرمیل چه داوار کنن پا زون منی چه کم نکنه ٹھپی خو مالا گوا کل میسر لما خلق له هر سری تاسو نیور کړی شوی په طرف دی چې کیم چې پر پیدا کړی شوی چې نه کمالینا کې نه کمالینا د تاسو نه یری دا مطلب شي چې جنت ته پر پیدا کړی شوی کنه یوه ته بزرګ مده ته پیلا کوي چې نه کمالینا نه کې کنه شام وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندور قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازتين رسول مرکو به یو جنازه شي فاخذا عودن بیا روح خستلو چې کیمنا کنه لارګټای فجعل ينقض في الارض لګیا شو رسول مرک چې کندرینی اکلا کوم ځکه شو لارګټاو خستل کنه مزکا سجه کینا داز دست بکو فقال بی رسول برکو فرمی چه ما منکم من احد الا کتب مقعده من النار او من الجنت قالو صحابه کرام وی چه علانت تکلو امیر اعتماد پا دی کلی بنده نو کی خو پا دی غیلی کلی امیر اعتماد وکی گانا شا نو بیر قال اعملو رسول برکو چه نانا اعملو مدینه کی فکل میسرون ده که ثبت رو ده کنه لیکل ده قرآن شریف چی دی ده رو دی کنه شا ده اینه ده قرآن شریف سه ده ده مکتوب ده لیکل شو ده پلوه محفوظ شیا کنه لیکلی ثبت شو ده و طور و کتاب مستور مستور سه منه قال قطاده تو که ده سوی چه مستور منه مکتوبه و طور مده قسامی پا کوه طور بنده و کتاب مستور نو پیغی کتاب بنده چه لیکل شو ده ده اینه کتاب لیکل رو کنه بل دی بکران شریف شا اللہ فاک فرمائی نون والقلم وما یسترون دا په دغه مستور پر ازدا ټکا دې تروری کنه نون والقلم وما یسترون مدا قسمی په کلام باندې او پیغه شی باندې یسترون چې د ملائکه څخه شایلی کی سوی لیکلو ودا کې د بینا نه لیکل کنه ساده کې د بینا لیکي کنه شام دا یسترون چې کیمرو غلا په معنا دی خود تو نه سره د لیکل په معنا سره داوه کنا امام بخاری صاحب رائے دو کنا چه ولیس احدونا ونو یو کسی چه دای لره په لفظ د کتاب دی هغه کتاب د خدای پاک نه کتاب د خدای پاک چې یو لفظ دای لره دا چې رکړای شي خو څه وکړل بیا د تحریف یې سمنا ده ولکنهم یحرفونه ولیکن دی یحرفونه سمنا یتاولونه دی دا ویل کولو چې کیم نه کنه دغه کتاب وقال لي خليفة حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قطاعة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده ذلك اللي تسويت بي كنا خدای خبره لیکل نو غلی دی کنه شا خدای پاک دې سوات په فلاو کړای دی غو پیدا یش کنه بیا کتب کتابا عنده ولیکلو د جې کیم نه کنه یو کتاب یو کاغذ پر لیکي د ځون پیښه دا مضمون چه غلبت او قال یداسی چه سبقت سبقت یا غلبت کنا رحمتی غضبی وهو عنده فوق العرش ودا كتوب اخلاي پاک سنگ دا پوز دي عرش نکنا وابي قال حدثنا محمد بن ابي غالب قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا قطعت ان ابا رافع رضي الله تعالى عنه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول افعال لعباده نا خدای پیدا کړی دی کنه شان ان کل شیء خلقناه بقدر هر شی میش پیدا کړل او که تو سیا کا تو سه اعمال لیکنه را شی دی هر شی میش پیدا کړل دی هر شی لره بقدر په خپل اندازه باندې و یقال للمصورین ویل شیغه سورۃ تصویر جوړوین کته چې احیو ما خلقتما روح ور وچوي احیو سمانا روح ور وچوي کنا الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين قال ابن عيينة سفيان ابن عيينة ویلی چه بین الله الخلق من الامر جدا کو خدای پاک خلق ده امرنا الا له الخلق والامر او ده امر سره کنه ده خدای کلام ده کنه کن کن ده امر ده کنه ده خدای کلام ده ده کلام ده خدای پاک ده امر ده خدای پاک گوشه شایده او په دې باندې چې کیما غا اثر پر تفکیه دي کنه او ګوش شي چې خلق ته کنه شه دا ما سره چې ذکرې دي کنه دې سره چې ذکرې مطلب دا چې د امر د خدای ګوش شي دا او دا خلق د خدای دا ګوش شي دا کنه شه بین الله الخلق من الامر لقوله تعالی الا له الخلق والامر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عملا اور مولا رسول برک ایمان لرای عمل ایمان دا عمل ویلی چیرته قال ابو ذر وابو هريره رضي الله تعالى عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال رسول برك الله فرمائے ایمان بالله وجهاد في سبيله یعنی ایمان دا عمل ولا دا کنا وقال والله اكبر میری جزاء بما كانوا يعملون کنا جزاء ورکولا فی دیتا جزاء بما كانوا يعملون بسبب دې سره چې وی دې عمل کړین کې او دا جزاء ورکولا فی دیتا خالی ده میرا نکام بله پس سبب سره ورکلی پی ایمان سره نورکلی شی پی ایمان سره ورکلی دی کنا ده ده ایمان یا بده غی یعملون سر دخل لکنا شا ده ده ایمان ده عمل ویلی دی بده غی دی سلکا نیرا نکام بله پس دخل دی ده ایمان یا بده سر دخل لکنا وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد القيس وفد كانوا غلا ورسول بركتا اغه رسول برکت اولا مرنا بجمل من الامر کنا امرو کمیشتا پس خبر بنده ده امر نکنا اچھا جی بجمل من الامر ان عملنا بها دخلنا الجنت کچر میرا مالو کلو پیغه جمول جمول بنده بیا چې داخل شي می جنت فا امرهم بالایمان بالله غیر ایمان یاره تمشه بده بنده امر وتاو بل ایمان دې چې ایمان سره کنه دا چې کیندا کنه بده غیر امر شو بده غیر امر څه سره تاور دخل لکنه بس والشهادت فامرهم بالایمان بالله والشهادت کنا شهادت چې کیم لکنه په الله پاک باندې دی یو دغه مطلب دی ایمان بالله سمنا شهادت په الله باندې و اقام الصلاه و ایتاء الزکات فجعل ذلك كله عملا نه دا ټول عملونه ګرځولې دي وابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب انا بقلابه والقاسم التميمي عن زهد من دوستی و اخاون و ریرگری کنا دا رسول مرا که دی پر مخی دوستی و ریرگری که مکری وش فکننا عند ابی مسلم شری رضی اللہ تعالی نبی اوی میرا دا زحدم یی دا جرمی چه وی میر پر دیکی دی ابو مسلم شری صاحب کنا دا که جمی دی پر مخی دوستی وی تعلقات وی محبات و زید سنگا و فقر ربا علیه تعام ویر نرده کل شا ابو مسلم شری صاحب تو تعام فی الحمد جاجن چه پیغش غشا دی چرگه و وعنده رجل من بني تيم الله و اذا سنگ يسرائيل بني تيم الله قبيله و داسه سير سپين لده شو که انه من الموالي توی چه کدا غدا ده اخو غلامون نه کنا دا روم ولا خلق سو کنا دا غلامون وی کنا روميون نصفراوی آسرس سرس روی کنا شا داسه سرکایو کنا چه میشتو داس لده شو که دا ده روم ده دا غلام ده کنا شا و ایس کدایشی ازد شورد بیا چې کله ابو موسی سری صاحب د مړی ور نږدې شو فدعاه الیه روی بللو چې کیم نه دغه بنی تیم الله ور سره یې څنګه کړ دا روی بللو چې کیم نه د مړی فقال اهد سریو ته چې انی رایته یاکل شی مولی دلی دا چرګه چې خړلو یې ته شای کنه دا مې پس ګان کړی دی دلی دا غاس پلګی سو مولا چرګه دلی دا سګان یې خړو کنه فقذرته دیو جنات دیو برای چه رسط دا بیانو کا بیان دارا چه انی آتایو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبر اغلام رسول اللہ مبارک دا پسینا فرد اشعریون شه زاو سرن نفر ده اشعری کا بلاوی سرن استحمل ہو چه طلب ده سورلی کرم بیز رسول مبارک نجمیس تا سورلی رو فقال بی رسول مبارک وی جو والله لا احملکم بخدای مدکسان مینو کدر سورلی سوزتو سیتا زکا به خمس زو دیر په پنځه ایشونه باندې غر زورا چې د سپین کوهانه ولوي کنه دا سپین ایشون وی کنه پنځه چې دا دې یې سپین وی کنه ثم من طلقنا د اورس میر سره روان شي کنه سره روان شي لوري میرو چې تلیو پنځه ایشون مګ مخه کوي دي او دا شریون ټول سره رواني بیا نو چې نه سړی له څه وکړل کنه رسول الله چې قسم سره او چې نه وکړ کنه خدا خو یې روکړله قسم لکه یې ځنه ویر ده اوس میشتو چې دا یې لپیله دی قسم نه مې دوی قسم په اړه وی که څه کوي خو دا خو نه مناسبه خبره ده نو خو یې چې ویر وی چې قسم به ور په زړه کښې کنه شه ویرې کنه اس کر رہا ہو خر یا ودا خر نہ کرا ہو جا سو نہ جس طرح گناہ گور کی کنا شا اچھا اس کو تو تا سیک جی کیم دا کنا پینسا پینزا موٹر دیر کو کنا پینزا موٹر دا نا اے پینزا موٹر دیر کو دا ټولې مټرینه ډېر کړل که نه پېنځه بیا ته دا سوچې چې بیا زه خو قسم کړه او چې نه بیا که ډېر که نه خو دا خو یې وکړل قسم ووښتو یاره اګر کو ډېر کار نه وخلي یار نه ودا اخلي بلکې یې داسې وکړې یې چې سره په دا مټرینه د دوی ور بېځه قسم کړه په درشو بیا طریقه ورته جوړه کړه که نه په دې چې نه نه نه دا بیا چې دا یې غفله ده او دره ویر دی بیا د دې ویر نه مې غلطه فائدہ اخري کنه شا نو ویر فلسي ثم انطلقنا بنا ورسې مې لوري قول نبی سره ورته ما صنعنا دا مې سو کړل څنګه خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحملنا دا قسم کړه رسول الله برکه دا یو نه کو سور میر لاله وما عندهما يحملنا نو دا څنګه هغه چې سور په دې میر لاله پیغمبر باندې کنه دا ځکه قسم کړو لیکن الله پاک سره کړی دا خدای پاک دا نسبت ورکړو دی اصلي خلق دی وجنا کړي سبب خو دای وو کنه تا کسب خو نه کړو د خلق دی وجنا خدای پاک دا سبب غا نسبت ورکړو والله رسول برک فرمایي کنه چې اندي زسه والله په خدای کې دا قسم لا اهل فعلى يمين زکه صاحب نه کې چې دا په یو مخلوقون علی باندې فارا خیرها خیرا منها جو وینا غیر دغه مخلوقون علینا بهتر قدینا الا اتیت الذی من غرزا عمل کا پیغه بنه ورزی ما اغتا هو خیر من حجاب احضاری فدینا وتحللت ورنګ او زه قسم لرا ابل چا بل طرف چې بهتاري یا بهتاره چرګه قسم رنګ کې قسم کا فرار کې کنه شان هردا قسم کر بنه اوس دا بیا قسم مې راکړای هو دوست در کول دا بهتار جره ځکه مې در کو قسم مې بزون وړا ولې دی کا فرار کوم دوست ما غواړم منډه بیاي شونه کنه وابي قال حدثنا عمرو بن عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابو جمرة الزبيري قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم فقال ولدي عبد الله بن عباس صاحب قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم روغلو جه کیم ده کنه وفد کنه ده عبدالقیس قبیله کنا شا روغلو چه کم ده کنا وفد ده اغی عبدالقیس قبیله کنا آغا چه کم ده کنا روغلو غاتا چه کم ده کنا رسول مبارک ده اصل سے ہو قال حدثنا ابو جمرہ الزبائی قال اذا ابو جمرہ الزبائی ویلی دی چه قلت لابن عباس مو ابن عباس صاحب تا ہوئل سمیویتا ہوئل اما قلائے دا دی نستا کرتا ہے سمه وتا ول پوسی دنه په حاشیه باندې تری کړی دو کنه دا مې وتا ول قلت له ابن عباس ان لي جرتن ای موخ چې کیم دا کنه یو غړای دا انت بذو فیها نبی جنو پیغه شه فاشربه حلوا بیشغل را خوشا ویری کنه خیر شي چې کیم دا کنه او بیا چې کیم ده کنه دا بیان وی چې کیم ده کنه وی ته وکړو چې دا راو دي کدا نه دی راو پوج دی کیسه دو کنه شام نو بیا دی بیا دا چې کیم ده کنه لو اکثر تو مر هو بیا دا تا مننا که چه کاس که چه مو دیر شل کری وی دینا کنا دا تا مننا می وی کنا شا فجلست القوما بیا دا کشینا دی خان که سر فخشیتو ان ابتزحا بیا زه چې کیم ده کنه وډاره پرې دی نه چې یاره څه داسې خندنۍ خبرې چې نه ونه شي ځکه چې خو خامخا دا ښایي وي چلا وي یعنې شی مې شی چې داسې نه چې سره رسوا کړي که نه شه ډېر مطلب دا دی چې دا وې چې راووي که دا وې نه وي راو که نه دا په دې هغې ګړۍ چې چې کیم ده که نه دا هغه د نبیز جوړول که نه شه بیا فقاله عبدالله بن عباس صاحب په دې حدیث ته وایي چې قدم وفد عبدالقیس یو ورغله وفد عبدالقیس قبیله پر رسول مبارک باندې سلویر شای بنده او باندې کاوه د توسه لاره د سلویر شای نه اصلویر شای نه چې امر د باندې کا کیم کیم دي امرکم بالایمان امر کا د توسه چې کیم نه کنه پیغه ایمان بالله بنده کنه ایمان بالله په بنده امر وکړ وهل تدرون توسه بعد شمل ایمان بالله نه دې په دغه نشته تیر ته وشه رسول مبارک ته وشه چې شهادت الله اله الا الله نه دا ایمان بالله دا یو شی شو ایمان بالله بوس چې کیم نه کنه ناو ماونه پروزی کنه دغه د بلاس دغه نه جامه شي په دې شه دې زر کې شای خرو پیری و نه شاو خلی کنه شا اې دې نه ویلې زتو سیمانه کوم سلویر شي نه شو یو د باب النقیر بل ظروف مزفتا او بل ظروف خنتما کنه دا راځي کیم نه کنه سلویر شي نه زمانه کوم خدا بیا ورسته چې کیم نه کنه دا حکم منسوخ دی ورسته بیا اجازات ملاو شو ولا چې کله حرکت شروع کنه مال شو کنه نفرت کې پیدا شو بیا بیا اجازات ملاو شو ولا چې بده شي نبی جوړوي شي کنه شاه چې مسکر نه وی کنه شاه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس النافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول بركوه ان اصحاب هذه الصور اصحاب دې دغه تصویر یو عذابون یوم القیامت عذاب ورکول شي د قیامت پر ځمنه او یقال لهم بل بشری دې چې احیو کنا ما خلقتم روح ورو چې یغه شي د کیم شي توس پیدا کړل خو روح به دې چلے نه چې دغه خلق دې نه ذکر خلق دې خدای پاک چې کیم نه کرا فعل وبه قال حدثنا ابو الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال نه کیس کې دې ضرورت بلکې بلې غیال کې شرن دي کنه شاده دې کلاوتینا او دا دې اوتینا او دې کرتینا کنه شر وابي قال حدثنا حذبة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول برکر دی مثل المؤمن الذي ول اغه مؤمن مثال اغه مؤمن خو په زړه شي چې کینده کنه هغه ایمان نشته کما سل ریحانه ته شان دی غول د ببری د ریح حطیبنا چې بی خو خیر ده خو تا محمرنا خوان دی هغه چې کینده کنه تاریخ ده ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنزلة فشان دی ول مرغیلی ده تا محمرنا چې خوان دی هغه تاریخ ده او بیا نشته دی کنه نو بیا دی اچھا جی دا غیره قرات فجر و ده منافق دا دې ته وشلو کنه وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن زهري حا وحدثني احمد بن صالح قال حدثنا عن بسط قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني يحيى بن عروه بن زبير انه سمع عروه بن زبير رضي الله تعالى عنه انه قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها سأل اناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان پشتنا وکړه سخال کې د رسول مبارک نه د کاهنونه په بریش دا سره ټیپ شي کنه شي یو یو باندې کښني بل په بل باندې کښني بل په بل باندې کښني خدای دې خو په دې په څه باندې دا رسینه په څه پر سره شي کنه دا سره ټیپ شي کنه شي غلې غلې چې کیم نه کنه پوسټي ته شي کنه د ملائکه خدا وریه دې شي کنه شي دې پوز دې خدای طرف نه دې دې سدرۃ المنتهى تا کیسه روشي سدرۃ المنتهى نه او مسمون تا بیا شپږم تا بیا پنځم تا سلورم تا دریم تا دویم تا اول اسمن دا وار اسمان نه دا وریده چې ملائکه چې دی دې ته روشي خدای خبره سری کنه دې ته روشي بیا دا وریده چې ملائکه دا سره پټه غیج یا د پیریونه شیطانونه غیج به تنی ولای کنه دا ته ودا سره سره بیاي یا په دې چې کله کله دا ملائکه او ویني کنه بیا سره په شرموت کو کنه شاعر یو کټ راځي کیمدا کنه روخلی ودا کنه شا په شر خو یې وای کنه شا د جرغوري وای چې کیم نه کنه بیا ټول په سره سره کېټه شي تاسو کې واسکه لوټ شي کنه د شیطانون بیرون سک مرسي سک لوند شي سک پګل لوانیون شي سک سپو شي کنه او ایونی میرے دو یہ دا کسار وی دلی ہے کنه چې بلای کې په دې سره سره دل کنه چې سبو وی دار شي بلا وی دار شي وای ما کیسا دار هو دی کنه شر الا من استرک السما فعد له شهاب مبین کنه کرواټه په څه وی کنه ور پسې کنه شر دا کوهان ازا لکه دغه منافق څه ده کنه منافقو ده فجر قرآن قرآن شریف د خدای کلام ده دا سمره او چاپ کلام ده خو دې نه فائدہ وخستای شي منافق نشي وخستای دا فائدہ کهن دا د منافق سره مشابه ده ایو خاص منی رښتینی خبره وکنه خو پیغه رښتینی خبره ونه فائدہ وخسته نه اصل نه دروغ سره گاش ور پیغه نه فائدہ نه وخسته لکه منافق او فجر وابي قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول مرکلی يخرج ناس من قبل المشرق روزی و صحابه به مشرق ده طرفنا دا خبری دیگه نشا مشرق ده طرفنا به کیم ده کنه روزی لکه سرنګ چه اوزی غشا من الرمیه ده اغی چه کم ده کنا شکور ده کنا رمیه اغا وشتلا کرشو زنوار تی یا شکورو چه غشا چه کم ده کنا بنده اوکه وی ولی بل طرف بوزی و دمرا تیس بوزی چه کدا و سری دی کدا غا چه کم ده کنا ایس پنای دو کدا لرگای ده و کدا پلادو چه ده کم مثلا ده وی بونده دا یو پیرا نه چې کینو د سره اثر شافي غني کلا کلا پر لری یو نه دی وینا اثر پر شافي نه ست دي اثر یعنی پر دم را تیر کو ودی چې وینا کې پر شافي نه دی وکلا وی کلا شه دا د مثلا دا هر کې دین نه داسې تیر کو ودی کلا شه چې دین وسه اثر نه وی پر کلا شه یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه ثم لا يعودون فيه بیا ودی عود نکو په دې دین شه حتا يعود السهم الى فوقه دې ګوتمی ته بیا واپس کېدی چې زون په مړ کې دې ګوتمی ته خو نشي واپس کېدای کنه شاید یې پټې ته کنه چیر ته ور واپس کېش دا چې بیا دین ته واپس کول دا چې کوم دا کنه ناممکن دی لا يعودون فی حتا يعود السهم فی الى فوقه کنه قیلا اول شل د سورو مرک د چې ما دی ما هما صدو نقش و علامات دی کنه قال رسول مرک د هو سیماهم التحلیق او قال التثبیت کنا تحلیقا دا به سار کلا ولی تاویل شی کنا شاید سار دینی داس کال که کنا لکنا بوچی دا کل کرا او دارنگی تثبیت تثبیت دوستونه په کلاوله شه مبالغه ته ویل شي کنه چې سم مبالغه پښه وکړي کنه نو به وي سم مبالغه پښه وکړي څو غره جوړ په تیرا کې مطلب په تیر کې کنه نو به آسه وی جه کم ده کنه مکمل سر نکل اولو بی وقت دا علما جوا دا بیغ خواره جوا کنه شا دا بی خواره جه علما ازا مطلب ده جه قیامت پر ودا ده خواره جه علما بی مسلمون وی رسل کو بی وقت جه کم ده کنه دا علما ده چوا دا ده خواره جوا کنه حضرت علی صاحب وقت نیره علما وی دا یوانو کنه شا علما دا وی چه مشر یسرنگ سره یو امشر ادا سره یو بار بار سنزا حدیث رو کتابه شوی چه دا لوس یسو ده کنه دای دا سنگل دا سے غاو کرے لکا تی سارے خای دا شده تی سار سوی کانا شا دا دی دا غاو کرے کانا شا نمی دیوی دینا چی را بداوت شریف شد دو سوی دیوی کانا دا سے تی سار ونده غاو امر شدی داو جی کم دا کانا شا و بیا مرکڑا و خر تلی سویم کانا شا هر دلی سه یزی چه کم نکنه خلق مکراو چه کم نکنه و بیغش دیره تیپا والی و کنه شا بیغش دا ادا خراب شکتو لون جنا زنا روک شو ابو داود شریف شریف تو سویلی دی کنه لون جنا زنا روک شو و هغه نخ سوا پر چې کیم نه کنه پیغه سری پر کنه دا یاتی سره کی وند د سنگل یو کنه شو دا نخ سوا کنه نه نه نخ سری او یو نخ سوا دا و په وخت باب قول الله دا هو مثلا ډیر دا صحیح نه وی کنه چې کثیر نقشی خو بیا ورته کثیر نقش او علمان شي پته کنه شو داو مزه دی دا علامه دی دم کلا یو علامه دی یو کوم بل علامه بل بل کوم کنه په یو شری یو کوم بل شری بل کوم شی هغه علامه اچھا جی یو خدا کو جدا دا ټپکای څه دی دا چې دا وایي کنه شا دا لا وړه دا دی چې کله کنه علامه وا یز بیا دا دی علامه دا په دې نه مشتو زیر پکې کنه شا نو بیس دې نه مشتو زیر کوم نه کې سره علامه ولا ختم نه کنه شا اچھا جی معتزله چې کیم ده کنه هغه دا نه مانی کنه چې اعمال دا چې کیم ده کنه تلل شي ځکه چې اعمال کې د اعراض دي کنه شه او وزن چې سیدا خو د جواهر شي اجسام تی وی جواهر تی وی دغه وزن خوشي خدا هو اعراض دي اعراض دي کیم ده کنه تلل دا هنش او بل اعراض خدا سي چې ذا وجدا فتلا شاف ورکی دي اعراض کنه شه نو بیا او دی اعراض کنه ده خو تلل یا نشي معتزله ده او د میر مذهب دا ده چې نه اعمال کې دي دا تلل شي اگر که اعراض دي یا که نه دا تلل شي څرنګه تلل شي خو یا خو چې کیم نه که نه دا اعمال لمنه چې هغه دی اعمال چې کیم صحف دي عمل نومې چې ورته شي کتبینه دي هغه تلل شي خو هغه اجسام دي که نه دي اجسام اعمال به تلل شي عمل تلل څه معنی چې هغه کتبینه دی عمل چې عملي نه پسې لیکلي دي هغه صحف به تلل شي که نه واخو جواهر دي آوی که هر زنه جور شو شو زنه جور شو کنه شا دارنگی چه کم ده کنه ده غام دین آراز چه تیک تو بده دنیو بنده خود مار نورس که جنه وسنه جوڑه شو اجسام ده دنه جوڑه جی کنه شا لکه حدیث شریف شر دیوی چه بکاور شی چه کلا مثلا انسان خشول شی نیک انسان چه ویه دیتا ویو انسان روشی و صح شلا و شکل ویه بی کنه شا ویره کنه او دتا وی مثلا زری ورکوی کنه شا ویره کنه به تاوی چه دا ده آغا ورزه چه تو سره ده ورزه وعده شو کنه کیم شی بنده چه تخوا شوله ده ده غزر اخلا کنه شا یعنی دا به تاوی چه یارا دا دو مخ چه کیم ده کنه دا کمیل مخ ده کنه شا و دا لایق ده ویره چه راسی بخوزه خوزه خبره بنده پا ذریع بنده افتاق بکو یس یک زون خور وشا کنه شا به تاوی چه زاده تو نه کمالی کنه شا یعنی سری شکل ده جور شوی کنه شا او بیو سرائی و تروشی بدین سری بعد شکل بنده کنه شبت شکل آوی کنه و آوی تاوی یکیم ده کنه چنان ده آغا برزی که سو سرکی موادا شده آتا بی کنه آدنان برزو کنه و تو دوی آغا کسی شینن که تو پا غم جنه ده کنه شا بیا آوی تاوی که نا دا یکیم ده تو مخ که ده دا کنه تو شای ده بلکل کمیل مختبه ده بدرنگی شه کنه شا و دا لایک ده ده که دا بعد خبر سریتا و کسی که کنه که دوی چه ده تو بعد مالیه کنه یا وه هر ورځ جوړ شي یعنی دا کوشي کوشي عالم یعنی دا دی عرض دی هر ورځ هر ورځ جوړ شي شبیر احمد عثماني رحمه الله هغه دا خبره لیکلی ده چې نه غلا دا اعمال کې دا اعراض دي دا تلل شي بیا بیا دې تلل خدای ته څه ګورم دي په دې ته یو باندې دا څه اړاري دي چې وی دي چې کیم دا کنه چې عرب په طریقه نه بسای تبرد حرارت مثلا دا حرارت په طریقه نه بسای دې دې پر په ایمانا جوړ کړی نو کنه چې سه درجه حرارت ده ورما نم سه غلا درجه ده کنه سا سردی سه مر درجه ده دا به باندې مقداري مری مری کنه مری دا چې انسان دا سه عالیا دی چې کوي چې په باندې د حرام غرا مقدار چې کیم نه قرار مری مری کنه سا چې دې مثلا سه مر مقدار ده سه په ایمانه یې کوي یا الله پاک په دې باندې دا کړه چې دا یې دا سه عالیا چې کیم نه کنه یې چې په باندې د آرام چې ډېر دي چې کیم نه کنه خو جمع راوړل صحیح دي کنه شه او زرا وی چې نه تلا وی واوی تلا وی واوی خو بل یوا تلا باندې تمرا چار شي چې لکه په کروڑاوي پار باندې تله باندې چې کیمه چار شي په دې یوا تلا باندې را چار شي کنه شه او بیا دې ا دا یې تلا وی واوی خو چار دې ډېر تله په باندې شي دی وجنه په دې یوا تلا باندې جمع کو کانا شا یا جمع اتنا کو مانے کو ونضعو الموازین القسط لیوم القیامت او دا قسط دا دے موازین دے پرا صفت تا کانا شا او موازین دے پرا جو صفت شو کانا بیا دا دے شو ظاہر مطابقت نشتا موازین کو جمع دو قسط چا دا مفرد دا یا دنا بیایی چه کم دا چه دا قسط مصدر دا لکه من بخاری سبا دیتا اشراو مصدر چې وی کنه دا غا جنس وی په دې شي چې کیم ده کنه واحد تسنیه جمع ده سره برابر وی کنه شه هره وجنه موازین موصوف وی جمع ده دای کا مفرد وی مفرد دی په دې شي واحد تسنیه جمع هر شي سره برابر دی کنه شه نو بیر یو او یا چې کیم ده کنه دا تو یا چې دا وی چې مضاف سره مقدر ده ورضا الموازین ذوات القسط چا چشتنون لعل اللی و چشتنون دیغ انصاف کی کنا ذوات تکا سر مقدر دا یا دی وجنا مسابقت یه دیغ موازین سر لغلو دکا دی خو ذوات یا جمع دو موازین یا جی کم نکنا جمع دو و دا سنگل شو چه دا ویشه موازین اگر که بلفظ بلحظ سر جمع دو یا خو بلا مراد ذوات لدو دو یواتلا خو چار نه نه رتلې په باندې سي زکه چې مخور وړي دو کني دو خو یواتلا بیا له ورځې کا جمع دا یو په معنی په لحاظ سره خو مفرد دا یواتلا سره مراد دو کنه دی نه بیا دی وایي نه د معنی په لحاظ سره صفت یا مفرد سره وړل قسم نو بیر ا مفرد سره وړل ونزع الموازين القسط دا القسط او زرا یی دا القسط څه دا کنه دا چې منصوب ده د صفت نه ده د موازین دی پرو دغه تعلیل له پر اوخه بخپل معنا سره خو مظافر سره مقدر کاله یوم القیامت سمانا له حساب یوم القیامت له حساب یوم القیامت یا لام اجلیا شو تعلیل له پر او یا دا لام مظافر سره مقدر کوا حساب بلکې دا لام له وخت په معنا سره کا کنه لام له وخت په قرار دی عاقبت صلاتا لدلوک الشمس لدلوک الشمس سمانا وقت دلوک الشمس کنه لمینس کا په واخ دې دولې کېدل د غرمستر کې چې کله غرمستر کې الماس اسمنه دولې شي بارا شي کنه د شي زوال وشي د لمینس کا مشبشین لمینس کنه دا انده بیا راځه چې ورا دور موازین القصه وقت یوم القیامه پیغه وقت ده اغه کای مدره ده قیامت یا ده ورز ده قیامت اول وقت صدا کنه سا پیغه وقت او یا زنا یای سره هین که ده لام پا منا ده فی سره ده نوید عدل مقصد اغا کنا عدل تبیر شی کنا شا ویره کنا آ مقصد تی کم دا دی دی قسط نرو خستل شوا دا که دا دی عدل پا منا سر دا کنا دا اصل دا ویر پرا دا مصدر دا ویر پرا دا مشتق منه دا ویر پرا دینا رو خستل شوا دا قرآن شریف شاء اللہ پر قرآن ان اللہ یحب المقصدین اللہ پاک مخبات کو المقصدین دے غیر سب قوین کے سر دے عدل قوین کے سر آغا مقصد ویلی کنا هر چه آغا ظلمون دی کنا ظلمون آده جهنم چه کم ده کنا ایندن دی کنا ده جهنم چه کم ده کنا بلوینی دی اچھا جی وابی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارت بن القاقا عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بارا سيولي قال النبي صلى الله عليه وسلم رسولم برا کری دی کلمتانه دوی کلمه دی داسې دوی کلمه دی حبیبتانه الی الرحمن چې ور محبوب دی الله پاک تا خفیفتان علی اللسان الک دی په سبب باندې ثقیلتان فی المیزان درانه دی د میزان په تلاشه چا کی می کلمه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده دا یو کلمه سبحان الله العظیم دا دویمه کلمه دا یعنی دا مخشر دروجه و ان اعمال بنی آدم و اقوالهم توزن و اقوال لبین دمونه تعالی سیده لبین دمونه قول لکنا سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا وی چه سقیلتان فی المیزان چه درانه شوی میزان بطلع چه خدا مانا چه تلل شی کنشا دا کلمه و دا قولین لبین دمونه دا تلل شي سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم نره دا هغه استوز بیان د پښکو چې کله اخري پکړې ده وسلام علی المرسلین یور الحمدلله کول والا ترک یا الله سمره دې ملي سودون یا الله کې تر شي یا الله دې کبري نه روزي دې جناب ته ورکړه یا الله ته په خپل کور به جوار شې دې ورکړه یا الله تکفیرات کو تعیل او شاق خاطر یا الله مشرات دې کما یا الله مين سمره منکرات هو هر دې هي چارې چې نشي دې یا الله صغیرہ کبیرہ بنائینا نشیر یا اللہ خود طول مشتر تبار یا اللہ تیر تمخ یا اللہ تیر تمخ یا الله تو پر احمد صاحب ته د عام د مغفرت او د بخښلو د میاشت میشته پیدا یا الله زر او رحمه په خپل دیدار او شجاعتم د الله ته پر نصیب یا الله د قیامت د هر قسم حوال نه کوي د شت نه کوي ګبرهټې ډورې نه یا الله ته میشته پنا نصیب یا الله ته پنا نصیب یا الله ته میشته پنا نصیب یا الله ته پنا نصیب یا الله روحاني جسماني هر قسم بیماری ته د میش ختم یا الله د صلاح د بهبود لپاره چې ارزښت لري د مهیا منتظمینو ته مدرسینو ته معاونینو ته طالبانو ته یا الله ته اخلاص او نصیب کړي یا الله ته اخلاص او نصیب کړي یا الله ته اخلاص او نصیب مکمل یا الله اسلامي دن چې ته وچول یا الله ذرا ور خدا بکا سمره دینی خالق ته یا الله دینی مدرسې دی دین مرکزینه دی یا الله ته حافظ نصیر نگهبان یې یا الله دې را ورخه ده خو ملي سودون چې څومره بیمارون دي دې من رسېږي یا بلې من رسېږي یا الله یا میر دې را ملګري یارون دوستون څومره یا الله بیمارون دي څومره پریشانۍ دي ټولې پریشانۍ بیمارۍ مې سره ته ختم کړي یا الله ټولې بیمارۍ پریشانۍ یا الله مې سره ته ختم کړي ټولې بیمارۍ پریشانۍ یا الله دې مې سره ته ختم کړي نیک عمل دې پر امیر دې ټولې ته شفا نصیب کړي یا الله دا سره دا غونه په پیل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره